هر چې هغه دویم قواری ده نو هغه الف نه ویل کېږي نه وقف کې او نه وصل کې او هر چې دا سلاسله ده نو پدې کې تاسو ویلو چې من طریق الشاطبیه اثبات او حذف ده په وقف کې او من طریق المصباح حذف ده وصلنا وقفنا هغه تاسو په دې تیاسات صفحه کې لیکلی مو به هر حال دا و الفونه دي پدې چې ودرېږي نو څه بوایي الف بوایي او چې نو ودرېږي نو انا زمون شیخ دې باره کې اشعارو کې دا راجمع کړي شیخ تامر اسماعیل حمیدی وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس وقف كي ليربو ناس بنويش ليربو أو ليبلو وقف كي ليبلو نبلو ونبلو اخباركم وقف چکه نبلو وثمود فما ابقا دیرو زونو کې ثمود لفظ راغله نو وقف چې کې ثمود او دویم قواریرا په سورۃ الدهر کې اول کې خدا سو حکم واورېدو دویم کې مئتون او مئتين الف لیکل شوی او ویل کېږي نه الياء المتطرفه زمونږ بعض استادانو غوي وای په دې بعض کلماتو کې لکه یحیی او تحیی پدې کې دایا راغله دا اوس کده دینه پس الف لام رالو لکه تحیی الموتى نو د دې یا به یوي لکه یحیی الله تحیی الموتى او کورستو ته الف لام نو بیا به دویا غانی لکه یحیی هذه نو چې کوم کې یو یا ده نو هغه کې به وقف هم په یو یا کې او چې کوم کې دوه یا غانې وي نو هغه کې به وقف هم په دوه یا غانو کې او دې باره کې هغوی څه اشعار هم لیکلي Mm-hmm. وخت چې تا کوم کتاب راوړ واسه شو فوات حفص والا ترا شوی ګوره هغه دې باره کې تاشعارم لیکلي نه داري وی و بعد یحیی ان اتا معرف لازم ګوستاو شیخ تامر ته د شعراء او د مدینه نم ده شاعر ده نو بس اکثر د شعبه په روایت کې منظومه لیکلې د حفص باغ کې منظومه لیکلې ما ته باغې سندونه مرا کړې منظومه ما ترشتا دا اشعار لیکلې د دې سندونه مرا کړې الفات سبع بارک یودا اغوي وبعد يحيي ان اتى معرف بألف وحد ياءه اذ يوصف في الرسم كالنطق كيحيي الله فالفصل في النطق لمن وعاه الکدا سفانه وان اتى مجرد من بعده بعضی ذکر کوي علما چیرې د ابن الجزري ته ابن استه په دې خبره باندې اول خو لازموم شیخ چې کوم خبره ذکر کړي دا شیخ عبدالفتاح السید عجمی المرصفی سے په هدایت القاری کې ذکر کړي هغه وایي چې یحیی او یستحیی باندې وقف بسنګ کو نو چې وي مکتوب په یوې یا سره نو وقف بم په یوې یا کې ځکه رسم موافقي وقف نو بعضی زمونږ نور استادانو وی چې الله دې برحم وکي په صاحب د هدایت القاری چې دا خبره کړي نو دا اجتهاد کړو وي خطا شوه دی باره کې دی وای چې ما ته نس نه راغله دی وای لم اجد من نص عليها الا اني ارى ان يوقف عليها بياء واحده پدې کې نس نه راغله خو صرف دومره قدر کار دی چې زما را یاد چې په یو یادې وقف شي لکه تحیی الموتى کې د څنګه وقف شي دا مسله خو واوري چې بیا وقف غلط نه کوي کیف تحیی الموتى نو وقف به څنګه کې توحی لکه یو یاده دا څه وقف به کې توحی هغه څو کوی نه کیا لیکل شوی کنه نو دوه یاګانې به نو بیا به څنګه وقف کې توحی بیا به دا څه وي توحی خو ګوره امام ابن الجزري نه نس موجود شوی ما په خپل د امام ابن الجزري کتاب نه کتل خو د استاد نه مې اورېدلی نو که چرته د ابن الجزري دغه نس موجود دی نو بیا چې د نور علماو کوم خبره کړې لکه زمونږ بعض مشایخو نو هغه به صحیح نه وي ځکه د ابن الجزري نس چې موجود دی بس هغه د دې فن سو د لوی امامانو نو وای ابن الجزري په کتاب النشر فی باب الوقف علی مرسوم الخط پاغي کې په تنبیه خامس کې ذکر کړي په تنبیه خامس کې ذکر کړي او دا خبره کړي چې کم زه کله کله وقف د رسم تابع او کله کله وقف د رسم تابع نه وي لکه ګوره په ما ان باندې چې موږ وقف کوو نو څنګه وایو ما ا حالانکه الف نشته الف وایو او الف شته نه وای د عربو طریقه دا چې دای په کتابت کې دوه یاګانې دوه واونه او دوه الفونه نه لیکل خو ویل به نو که تحیی الموتا کې یو یاد خو په ویلو کې بسنګ وایي وقفا تحیی بنا بر قول د ابن الجزري کې چرتوي ما دې بارک خپل لا تحقیق نه کړ راتلون کې وخت کې چې موږ دا وایو ان شاء الله چې په دې با پوره خبره وکړو چې آیا حق کم طرف ته رجحان کوي بهرحال دا یاء متطرفه ما لیکل دي د پاره دا اختلاف مو پیجندو سو کوئی چې یو یا لیکل شوی نو یو بوي یستحیی کې دو دینو دو بوي یحیل موتا کې یو دنو یو بوي یحیی هذه کې دو دینو دو بوي وقف خبره کو وما او چې کوم ځای کې بالکل حذف شوی شتنه لکه تاسو قران کې اورئ یا ایها الناس اعبدوا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله دریو زینو کې دا ایها راغله چې الف ور سره نه د لیکل شوی که تاسو قرانونو کې یا ایها الناس اعبدوا کتن ها نه پس الف ته دریو زینو کې څنګه لیکل شوی لکه تاسو د قاعده کې چې لیکل شوی ایها نو چې نشته نو وقف به په څنګه کې ايوه وقف ايوه هچې وصل کې ايوهل یا ايوه الساحر ګوره یا ايوه الناس اعبدوا او یا ايوه المؤمنين ویلو کې یو شان دي وقف کې بیا پته لګي کال ته دی وقف وکړو څنګه به یا ايوه ثالثها في سورة الرحمن بحذفها من ايها الثقلان په شعرونو کې راجم کړي په دې باندې تاسو پوه شئ دا بل مخ ډک شوی که څه پاتې دي کم پاتې دي تکبیر اوله خبره په طریق د شاطبی کې تکبیر نشتا لا تکبیر فيه طریق المصباح کې اوله خبره څه شي دا اوله وجه لا تکبیر دا مقدمه وجه ده او دویمه وجه تکبیر پکشتا نو په طریق د مصباح شوی کم تکبیر چې د لکه قاریان وای ختمونو کې که په طریق د شاطبی او طریق المصباح کې او په صحیح سند سره ثابت نه وي ها موږ یو مرګره د یمن سبع قرات مصر یو استاد هغه سره ختم کړ نو موږ استاد نغا طالب عالم مو او استاد ورته تکبیر به هغه ورته دا نه دی ثابت دا ډېر د قانون نه راغلی دا تکبیر دلایل هغه ورته بیا وخو چې دا نه دی ثابت نو صحیح سند سره تکبیر نشته نو موږ وایو نه اوس هم چې کوم خلک نه دی پوي نو هغه څه وایي الله اکبر بسم الله ډېرو خبرو خیال بساتای خپ ختمونو کې یو دا نه دی ثابت یو دوباره ختم شروع کول صحیح سند سره نه دی ثابت چې ول من الجنه والناس او بیا قاری وی الحمدلله به شروع کو خو شیطان په خپکی د تان غوپې لکه پکې چې ثابت خو کې کنه ثابت کړی نه خو بغوشا چې ځان لګیا دی نو دا نشته ختم دیو کو بیا ور صدق الله العظیم تلاوت پس نه نو صدق الله العظیم ته څوک بدعت وای او څوک ورته سنت وای زه ورته بدعت نشم ویلی ولی بدعت به ورته الوي چې کله یو سړی دا لازم وګڼي او عبادت وګڼي او د تلاوت پسې یو جز وګڼي دا به دلیل خي او زه طلبه او تم چې یو سړی وای من الجنه والناس ختم کو قران مثلا یا یو بل تلاوت کول ختم کو په اخر کې وای چې الله ډېر رښتیا ویلي او ډېر رښتینی کتاب دی بدعتي شو نو چې په پښتو کې یو بدعتي نه شو عربی کې چې صدق الله العظیم وي بدعتي شو ها په دې کتابونه لیکل شوی خیر د بیا مطالعه کوي ځان ته یو لوی کتاب په ما مطالعه کړو خلاصه دا کتاب داوا چې بدعت ورته ال وای چې څه شي چې څوک لازم وګڼي هکې یو سره اسی صدق الله العظیم عادتا وی عبادتا نه وی ها یو کس وایي چې سپاتي دا ویل شوی په دواړو کې سکته ده عوجن قیمه من مرقد هذا من راق برانه ته چې کله سکتی تلار شي نو هلته به درته پته ولګي چې په دواړو کې سکته ده هلته مونږ ویلو من طریق الشاطبیه او من طریق المصباح دواړو کې سکته ده ها کل فرقین ویل شوی ترقیق تفخیم دواړو کې دی اول ترقیق دویم تفخیم نور ته کو نوی اجي څوک دای نه تاسو کو ته به نه ولیکي چې چا سره پوره شوی مخ لاس چت کوي هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله سباء أتبجي وشيخ سيب دعاكي اوس به طلباء کرام ترتیب جوړی د تلاوتونو او د نور محفلونو تاسو په خه طریقې اول خدا سي وکړي کم مرګره تلاوت کوي نو تاسو لک په شوق او په ذوق سره کې نه کله تلاوت پس تاسو وی چې ماشاءالله نو دا به دومره بدني ته په خبرو نه رسېږي